بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله پاکی بیانې خاص د الله لپاره ما هغه سيزونه فی السماوات چې پاس مانونو کې وما وافل ارض چې پزمکو کې اوس دی لاندې هر څه چې دی ټول الله پاکي بیانای سورہ بنی اسرائیل کې ورته تیر شو کنه وان من شیء الا یسبح بحمده وهو العزیز الحکیم دا الله زور ور به حکمت والے یا ایها الذین آمنو ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون اولی وای هغه چې تاسو کوي نه کبر مقتن عند الله ډیر لوی دغه سی خبره ده پنی د الله ان تقولو ما لا تفعلون دا چې وای هغه چې کوي نه او حدیث کې راځي رسول الله په شپه د معراج کې ما څه کسان لیدل چې د اور په تنچانو کې دا شونډې پرې کولې شوې ما دا څوک دی جبریلا جبریل السلام داستا د امت غا مقررین واعظین دی نور له دعوت پیش کړي لیکن خپل عمل نشتا ان الله بیشک الله يحب الذين محبت ساتي دا کسان سره یقاتلون فی سبیله چې غي جهاد کوي د الله په لار کې الله یې ټول مسلمانان صحیح جهاد والا جوړ کړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کا وخت چې ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم لم تؤذونني ولما تکلیف را رسوي وقد تعلمون بشک تاسو پوه انی رسول الله الیکم چې بشک ز پیغمبر د الله ام تاسو ته خپې جنې چې د الله نبی دا ولې ضرر را رسوي ولې می پریشان کوي فلما زاغو هر کله چې دوی کاږ شوي د تابعداري د حق نه سره د علم نه ازاغ الله قلوبهم الله کاږ کړی زړه د دې یو سره حق هم په جنې ابيان دې کږي را کږي نه سزا ولا سوا فلما زاغو هر کله چې دوی کاږ شوي د تابعدارۍ د حق نه سره د علم نه ازاغ الله قلوبهم کاږ کړي الله د دوی زړونه والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي قوم نافرمانه ته ویز قال یاد کا وحشی ویلی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم بے شک از پیغمبر دا اللہ انتا ستا مصدقا لما تصدیق کون کے اندہا کتاب بین یدیا چه زمان مخیو من التورات یعنی تورات شریفنا ومبشرا برسول او زیر درکوم صرف په یو پیغمبر باندې یاتی چرازی با من بعدی زمان رستو اسمه احمد چې نوم دا غوي احمد صلی الله علیه وسلم حدیث کې راوی رسول الله ویلو وی زد خپل پلار دعایم ابراهیم علیہ السلام یادولو چې ربنا وبس فیهم رسولا دروغ په الله جوړ کړی او هو یدعا الاسلام او درابل لشی اسلام تا والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکوي قوم ظالمان تا یریدون اراده لري دی لیطفئوا نور الله دیر پارا چې مټاو کی رڼا د الله دی د الله دین مټاول غواړي بیا فوائهم پخپل خلو سره دې د خپل خلی په خبره د رب دین باطلول او مټاول غواړي والله متم نوره الله پر کون کې دې د خپل رڼا لرا ولو کرہ الکافرون اگر کدا خبره په کافر باندې بدلږي هو الذي دا الله غزاد تیر صلی رسوله چرا لے گلے دے خپل پیغمبر بالهدى په قران سرا ودین الحق و دین اشتیاء لیظهره دې د پاره چې الله غالب کی دا دین علی الدین کله په دینونو ټول باندې ولو کرہ المشرکون اگر که مشرکان دا خبر بدګنی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو هل ادلکم آیا خبردار نبر کوم تاسو تعالی تجارت تو تجارت نور نصر من الله وفتح قریب دې کې شک نو خو دې لپاره شرط سو ایمان بالله ایمان بالرسول جهاد فی سبیل الله بالمال والنفس نو کله ایمان هم دې جهاد هم دې نو الله او نصر من الله امداد دې د الله تر طرفنا وفتح قریب او فتح د نږدې وبشر المؤمنین او زیر ورکه زما محبوب مومنانو ته یا ایها الذین یا کسانو آمنو چې مومنان یې کونی انصار الله شیء امدادیان د دین الله د الله د دین مدد وکا څوک د دین کار کوي مجاهد د مدد وکا بلی طریقې سره څوک د دین کار کوي نو مدد وکا کما قال عیسی ابن مریم لکه څنګه چې ویل عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام للحواریین مخلص دوستانو ته من انصاری الاللہ سوک دین دادیان زما پا دعوت پیش کولو کی اللہ طرف تا زد دین او دا اللہ دا توحید طرف تا خلق را بلن شتده سوک چی زما مدد و نصرتو کی قال الحواریون آویلی مخلص دوستانو نحن انصار الله من امدادیان د دین د الله یو فاملت ایمان روړو طائفه یو ډلې من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نا وکفرت طائفه او انکار کړو بل ډلې فایدنا الذین آمنوا نو مضبوط کړی موږ کسان چې مومنانو علی عدوهم تخبل دشمنان باندې